درخت هغه یو بوټی کې اکنو ګریسته سپای چې لا یې اوسه خپې نیولي یا یې اوس یې لا بیخ نیولی ده وړه شوه ده او غټ ونه ده خو لا اوس ایله پیدا شوې ده بنای روی شخص برای از ځای په قدرت او په طاقت پې یو سړي پورته راتلی شي له ځای نه داسې به یې ونیسي وبه بس وګر همچنا روزګار یې هیلې اکه چېرې په دغسې خپل حال باندې یوه زمانه پرېږدي کال دوه کاله درې کاله لس کاله پرېږدي بیا به دې پلار نه وباسي به ګردونه شز بیخ بر نګسلې بیا به په هغه د غویانو ګاډي باندې به له بیخ نه ونه باسي چې هغه غویانو جوړه ورته وتړې که نه زغ پکې واچی او راکاږي بیا به یې نو باسي اوس خو ټیک کړی دا شی نه دي که نه مخکې به په دغې باندې شی نه یې وباسل څه به یې ورته بیخ میخ ووایه غویان به یې پورې هغه کړه وتړل بیا به یې مقصد په دې سره باسه بیا به یې په دې سره ونه باسه سر د چشمې ممکنه د ګریفتن بند کول په هغه یوې سلائی باندې یو میخ لا سلائی ورته راخلې که نه یوه چشمه هغه سله ګاره یا هغه که کنه یو بند یې جوړ کړی دی اوبه ورنه ځي دونه قدر خټه ورته راخله ورده پی کوي یعنې داسې قدر شی ورغه که بند به شي اول نه چې ورته بیدار چې پور شد او کله چې بیا ډکه رای شي او سم هغه بند پرې کړي نه شاید ګذشتن به پیل بیا به حاطي نه شي په تېر بیا به حاطي یعنې په هر حال د هر شي تدارک بر وخت پکار وي دې کې فلسفه او حکمت چې ده دا پرته داسې چې ګپ شپ خبرې نه دي کې ډېر لوی حکمتونه پراته دي به هر حال دا مقصد په دې اشعارو کې دا ده چې د هر یو داسې کار ساته چې راتلونکی نو بر وخت چې هغه چې پکاري تدارک پکاري دشمني ده بیماري ده بل یو شای ده نو بر وخت چې کوه تدارک کوه به هر حال سخن بری مقرر شد خبره مشوره په دې باندې فیصله شوه دا بیل پاس که یکې را به تجسس ایشان برګماشتند چې یوله را په جاسوسي دوی باندې مقرر کړي خو یو مایناز او ښه ټرین جاسوس انټیلیجنس وال هغه یې په دې باندې چې که مقرر کړه چې ته به دې دوی څه کوې سو فیصد کړي نګراني به یې کوې او فرصت نگاه مې داشتن اکابو او موقع آ په نظر کې ورته وساتي د جاسوسان نو داسې چل جوړ سو نو هغه جاسوس دغسې څه ګډې بیزې هلته څه روا څه یو داسې یو شکل و شباهت جوړ کړي که نه د جواسیسو خپل طریقې تا وقتی که بر سر قوم ایران د بودند تا چې یو وخت په سر د یو قوم باندې دو ډاکه اچولې وه دو چېرته ډاکې پسې تلي وو و مقام خالی مانده او ځای خالی پاته و چې کوم د دو ډېری وه که نه هغه خالی پاته وه تنې چند مردان واقعه دیده جنګ آزموده را بفرستادن نو هغه اطلاع وکړه چې دغسې مقام خالی پاتې ده نو چو کسان واقعه دي ده چې مخکې جنګونه کړي واقعې لیدلې وې جنګ ازموده کسان یې واستول تا در شاب جبل پنها شدن چې آ په دې چرک د غره کې یا غره کې چې کوم پټ پټ ځایونه یې که نه اړونه په هغې کې ورته پټ کېناستل شبانګه کې دوزدان باز آمدن شپې وخت چې کله هغه غله بېرته راله واپس راله سفر کرده سفر یې کړی و غارت آورده لوټ مالې څه ډېر مال دې لوټې راوړی و سلاح از تن بکشادن اسلحې یې له تن نه خلاصې کړې غېشي تورې مورې هر شی مقصد دا دی چې خپل ځای ته راله وویستله څه سره ستړي وو که نه یو دال یې سم راکړه بل دال یې سم راکړه خپې سره ورته ښه جي ورخت سفر بنهادن آسمانونه دې سفر یې کېښودل نه خوستي دشمنې کې برسر ایشان تاخت تاخته ورد خواب بود اولنی دشمن چې په سر د دو باندې مقصد دا دی چې هغه شب خون راوړ آ د دو خوبول دشمن د دو چوک جوړ څه خوب جوړ څه څه دو خو داسې ستړي شوي وو که نه چې څه ووایه داسې ډوب لاړل وده شو چندان کې پاسې اصب بګذشت صرف په مجرد د دې خبرې چې څو میل ته د شپې ایله تېر شوي وو چې دو درته چس وده شو چې ښه په خوب دننه ګډ شو که نه او دې درجې کې شو قرص خورشید در سیاهی شد یونسندر دهان ماهی شد دې کې ډېر خلک ډېر تکلفاتو سره معنې جوړوي او دا دیوبندي صاحب په دې حاشیې کې لیکلي دي نه دې نه څه بس استادي معنا ده خو ښه ده هغه یې پکې لیکلې ده ده بس لنډه خبره ده ټیکلۍ د لمر په توروالي کې شوه یعنې لمر ټیکلۍ پټه شوه بلکل داسې لکه یونس علیه السلام د هغه کب په خولې کې چې څه دننه شوی و لکه یونس علیه السلام یو جلیل القدر پیغمبر او مقصد دا دی چې د هغه لمر ټیکلی غوندې و او دا د کب خېټه دا ورته څه و ظلماتو لکه په هغې کې اچانک داسې دننه شو که نه د هغه نور واقع درته وړم دا رنګ کله چې د ټیکلۍ د لمر په توروالي کې شوې ني شپه شوه مردان دلاور از کمینګا بدر جستان و دست یګا یګا برکتیف بستان هغه مردان هغه سپیان سرکاري چې کومو هغه دلاور بهادر از کمینګا بدر جستان آل خپل کمینګاهونو نه وزغړېدل ته تر ووتل او غلي ورته راله اپړي خو ورسره مزي هغه یې اول نه تیار کړي دا نه چې دغه مهکې سره غواړه وده او ټول په یوه یوه کېناستل څه مې راګیر کړ و دست یګا یګا بر کتیف بسن ایوه یوه ته یې لاس سم په دې اوږو باندې ور وتړل داسې پیټ یې ور وتړل ښه کلک کلک او ویې غربول دونه نارې یې وکړې که نه چې څه وایي داسې وغربول و با مدادا بدرګاه ملک حاضر آوردان او څو ادو ته به یې چې خوبو اخیستي وه یې چې بدلو په لارې وهل او دغسې یې بادشاه ته چې کول راوستول و با مدادان به درګاه ملک حاضر آوردن سحر وقت یې دربار دی بادشاه ته حاضر کړ همرا به کشتن اشارت فرمود بادشاه شیخ حکم ورته وکړ چې ټول چې کو شوټ کو توره یې ورکړه جلاد ښه جي اتفاقا درا میا جوانی بود اچانک په دې ډاکوګانو کې یو ځوان و که میوه یې عنفوانې شبابش نورسیده چې میوه دې اول ابتدایي ځواني دې د آنوې رسېدلې وه یعنې بلکل تازه تازه ځوان و و سبزه ګلستان اظاره شنه او دمیده هغه شینوالی دې باغ دې هغه رخسار دې د نوی نوی خوټ کېدلی و یعنې د هلته تازه تازه خط چې و په راغلی و داسې لکه بلکل په باغ کې مقصد دا دی چې نوې نوې هغه چې سي څه شینوالی زرغون شي او دا جیبۍ دا یعنې په ګل باندې چې و واښه ګل نه خوټېدلي یانا کې وښو نه چې جوړېږي ګل خو دا عجیبه وه په سبزه کا ګل پیدا شي عجب نه ده عجب دا ده چې په ګل سبزه پیدا شي دا چې ده عجب ده خبره او بعضې خلک وایي چې دا ډېر هغه د حسن هغه کمال وخت وي او دغه ټیم کې سړی مقصد دا دی چې ډېر په دوکې کې خلک ورځي چې بلکل عین هغه کمال ته رسي که نه دلته مقصد دا دی چې دا تازه تازه واړه چېرته دا نري نري ویښتان غوندې لا په راغلي ډېر نه هسې نري نو دا وایي دلته حسن تمام ته ورسېږي دا ډېر د دوکې کي وخت خو سادي صاحب وایي چې ما دا کیسې خوښې نه دي سادي صاحب وایي چې ما ته دا مزه راکوي چې نه نه دا وطن بلکل چې صفایي دا وایي چې دا چې څوک وایي که نه هغه ښه په پوهېږي سادي صاحب وایي چې زه په دغه مذهب وال نه یم چې دغه دغه پرایسي ده دا به وروسته خپله درته رادرومي ښه جي هغه ځای دی خپله وایي که نه سادی صاحب سبز در باغ گفت اند خوش است دانه دا کس کی این سخن گوید سبزه په باغ کې ډېرو خلکو ویلي دي چې دا ښه لګي په باغ کې سبزه څه لګي ښه لګي یعنې چې دا تازه تازه نوې رخسار غوندې راشي که نه خط ورته وایي دا ښه لګي سادي صاحب چې دا خبره هغه څوک پېژني چې چا کړې ده ما دا خیال نه ده ځکه سادي صاحب بل ځای خپله ورته نه درته رای بسي او مقصد دا دی چې هغه فصل یې بلکل څه پوخ وه تازه بهارې تکون دې ګمنه که اوس دې ګورتېره چې مقصد مز به اوس چې مونږ اور څه ده سور شوی یعنې اوس مونږ عشق هغه درجې پاتې نه ده او بیا ما ویسالي سوی چې ما ورته ویلې چې چند خرامي یو تکبر کنی څونه به ته اوس هغه ناز و نخرې تکبر کوې دولت پاري نه تصور کنی سابقه دولت هغه حسن به چکه یاده چې د مخکې چا د حسن وختونه تېر کړي یا که ستر شي که نه هغه څه نخرې مخرې لږ پکې ته تر یو وخت پورې هغه شای غریب دی وایي چې که اوس په ما ته خلک پوهېږي هغه باندې چې کوي څه نظر کوي سعدي صاحب چې ما ورته ویلي چې ورځه خپي وباسي پیش کسی رو که خریدار توس اوس هغه چا ته ورځي چې څوک ته خریداران ناز بنا کن کې طلبګار توس په هغو باندې ناز کوه چې څوک ته چې دي طلب اوس چې مونږ کار نه چې دا خبره ښه نه ده تاسو په دې خبرې پوه هسې دا خو مقصد دا دی چې داسې خبره وه چې هسې ما درته وکړه به هر حال ډېر هغه دي دې پورې که نه دا به بیا انشاءالله په ایغ باب کې که ویلم و بیا به یې درته ووایم بهرحال خو دا ټول هغه نفساني خواهشات وي نفساني خواهشات وي دا د څو ورځو شیونه یي د ضیا د وقت د مال د دین د دولت د عزت د هر شي پکې ته چې وي ضیایي سراسر نقصان ده سراسر په خطا نه شو ښه جي به هر حال یکی از وزیران پای تخت ملک را بوسه داد یول وزیرانو نه خپو دې تخت یې بادشاه ته بوسه ورکړه هغه بادشاه ته ورکیست هغه تخت خپې یې چې کړې ور خپل کړې و شفاعت بر زمین هاد و روی شفاعت بر زمین هاد او مخکې سفارش یې په ځمکې ورته کېښود یعنی ښه تعظیم د بادشاه چې کوم موافق وه یو عرض په وخت باندې هغه یې ورته وکړ زړه جالی یې نری وي زړه جالی یې څه نری وي سړي زړه جالی نری چې ورپوکې که نه لکه د هغه وسوځېږي که نه هغه بتۍ نه دي ګیس والا نو چا چې معمولي هوا په لګي بس دی چې پرې زر جاره غریب نه دی شاه جی نو و گفت ورته ویویله چې ای بادشاه این پسر هنوز از باغی زندگانی برنخورده است چې ګوره دغ نوجوان خو لا تر اوسه پورې له باغ د زندګي نه میوه نه ده خوړلې و از ریعان جوانی تمتو نیافته او له هغه ابتدا د جوانی نه یې نفع نه ده میندلې توقع به کرم و اخلاقي خداوندي آنست امید په مهرباني او عاداتو د بادشاه قربان څه دا ده چې به بخشیدن خونې او بر بنده منت نهد یا منت نهي چې په بخښلو دې وینو دې د باندې په بنده باندې یعنی په ما باندې احسان کې دی دا به دې ډېر احساني چې که دا یو پکې معاف کې که نه نو اخر څه به وشي که نه ملک روی عزیز خون درهم کشید درهم آورد بادشاه مخ له دغې خبرې نه آخوا دېخوا که و موافق رای بلندش نیامد او دا خبره تربیت نا اهل را چون گردگا بر گنبد است پرتوی نیکانه گیرد پرتو دی هغه نیکو خلکو نه نیسي هر کی بنیادش بد است چا چې بنیاد دی د بد وي چې چا بنیاد بد وي که نه ا د نیکو خلکو هغه عکس او د نیکو خلکو هغه اخلاق ا په ده باندې نه چړاو کېږي او تربیت نا اهلو کسانو لره چې یو نا اهل سړي ته چې تربیت ورکوي دا داسې ده لکه په هغه ګمبتې باندې ګمبتې باندې اخروټ کېدول یا اخروټ ته وتایي یا هغه ټک نه وي مخکې به مونږ پله د کاڼي نه جوړ کړ که نه مونږ به کاڼېدار ورته ویله هغه پیتلې بیا پکولې ګولي بیا پکولې داسې کاڼي نه جوړ کړي بیا د ګولي په ولي غټ غټ غوندې جوړ کړي دا لکه په ګمبتې باندې کېدې نو دا په ګمبتې باندې سي په ګمبتې کېدې اخو اواري خپله ګولي نو رسېږي نو نااهل خلکو ته تربیت ورکول دا داسې دي لکه اخروټ یا هغه ټیک چې ورته وایي هغه مقصد دا دی چې په چا باندې کېدې په ګمبتې باندې کېدې او بادشاه ورته ویله نسل بنیاد اینا منقطع کردن او لا ترس نسل او بنیاد د دوی کټ کول دا بهتر دي چې بلکل بیخې سړی چې وباسي استیصال یې وسي ولې که آتش کشتن و اخګر گذاشتن و افعا کشتن و بچهاش نگاه داشتن کاری خیردمندا نیست اور مړول او سکروته پرېښودل اژدها غټ مار مړول او بچه په نظر کې ساتل دا کار د هوښیارانو نه ده دا کار د هوښیارانو نه ده ډېره قیمتي خبره یې کړې ابرګر آب زندگی بارد ونه خورې ځکه چې آ میوه کوي نه لکه مثال سوه ده نو که شلېر باران نه سوه بیا میوه کوي نه یا کیکر ده یا بل شی ده نو چې بې میوې بوټی که مقصد آب حیات پورې ورېږي هغه مې نو به هر حال یعنې که دی ډېر هغه سي که نه ډېر تربیت ته ورله ورکې ورکې که نه خو دا بدفطرت ته دا تربیت نه اخلي بافرومایه روزګار مه بر سره د کمینه سړي خپل وخت مه ضایع کوه کیزنه یې بوري یا شکر نه خوري ځکه چې له هغه لوښو نه به ته شکره ونه خورې هغه د ګنو غوندي هغه لوښې په دې درګو کې څه وي درګو کې هغه داسې څپړې څپړې هغه نه به هغه چېرته هغه نه څوک ګوړې نه جوړوي او نه ورنه چیني جوړوي هغه نه چا شکرې خوړلې نه دي وزیر این سخن بشنید طوعا و کرهن بپسندید وزیر دا خبره واورېدله او خامخا که خوښه یې وه که ناخوښه وه خو چې یې کړه خوښه یې کړه و بر حسن رای ملک آفرین خواند او په شعر رای د بادشاه باندې شاباش ویله چې واقعي بادشاه قربان دې ستا ډېرې قیمتي خبرې وکړې او ډېرې د حکمت او د دانایي ډکې خبرې دې وکړې و گفت ورته ویې ویله آن چې خداوند دامه ملکه فرمود چې کومه خبره بادشاه قربان دې سوچ د وکړه چې همیشه دې ملک کې د عین ثواب دا بالکل صحیح خبره ده و مسله یې بې جواب دا داسې خبره ده چې جواب یې بالکل کېدای نه شي داسې خبره دې وکړه لیکن خو اگر در صحبت آبدا تربیت یافتې لیکن که دې نوجوان چېرته په صحبت کې هغه بل بدو خلکو کې تربیت میندلی وای ډېره مونده یې ورسره تېرې کړې وای وطینت ایشا ګرفتې او د دو خو یې نیولی وای یکې از ایشا شدې نو یو بل دونه ګرځېدلی و لیکن دی خدا نوجوان ده اما بنده امیدوار است هر چې بنده د دې خبرې امیدوار ده یعنې زه د دا خبرې امید لره چې به صحبت صالحه تربیت پذیرت چې که پرېږدې نو دا د وزیرانو او د دې په مجلس کې چې دی به تربیت ونیسي و خوی خیرتمندان گیرد او عادت تی اخیارانو به ونیسی که هنوز طفلست چې لا تر اوسه پورې خدای بچای ده وسیرت بغی او عناد آ قوم او هغه خوی د بغاوت او ضد او سرکشی د ایخ قوم در نهاد او متمکن نه شده په ذات او په طبیعت چې دکې لا تر اوسه پورې قراره یې نه ده نیولی نو پرېږدي داسې تربیت ته یې وکړو که نه چې مه وایه و در حدیث است او فورا یې حدیث شریف ته وویله ملا و که نه دا و در حدیث است کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواه یهودانه او یمجسانه او ینصرانه حدیث تشریح خو تاسو خواته نا قابل فراموش تشریح حجت الله کې کړې ده پسر نوح باب دا بنشیز پسر نوح باب دا بنشیز خاندان نبوتش گم شد سگی اصحاب کافروزی چن پای نیکان گرفت مردم شد بچای دی هغه نوح علیه السلام سره د بدو خلکو کېناست خاندان د نبوت چې د ختم شو یعنی هغه هېڅ فایده ورنه کړه بدو خلکو اثر بد وي سپی د اصحابو د کهفو څو ورځې خپې د نیکانو یې ونیولې مردم شد انسان شو ولې ځینو هغه کښې رادرومي چې هغه د بلعم ابن باعوره هغه به دلته شکل شباهت په ورکاو چې نور خو تاسو تفصیلي هغه کښې ویلي دي خبرې نو په هر حال یعنی دا مقصد دا ده چې دا نیکو خلکو سره کینی او دا هوښیارانو خلکو سره نو مقصد دا دی چې سړی به ورنه جوړ شي مقصد یې دا دا په دې دلایل ورته وایي وزیر به هر حال این به گفت دا وزیر وویله و طایفه از ندمای ملک با او به شفاعت یار شدن دا ورسره ګوټ کې لیکلي دي او یو ټولی دي هغه ندماو دي بادشاه نه نور وزیران هغه په شفاعت کې ځان سره ملګري کړه هغه ته یې څه ومنل چې ګوره صحبت محبت په څوک هغه که نه ګوره تا ما ملګري یو بیا ته سبا چې داسې څه په بادشاه باندې خبره منې نو زه به تا سره شو که نه او اخوا دې خوا که نه څه نور ملګري ځان سره چې کړه جوړ کړه او ډېر څه صحبت محبت یې ورته وکړه ډېرې خرچې مرچې په وکړې چې ګوره تاسو دا ورته ووایو ای غوتېله چې ټیک ملک از سر خونې او درګذشت بادشاه له خیال د وینو د ده نه تېرېدل وکړ وګفت او ورته ویې ویله به بخښېدم اګر چې مصلحت نه دیدم چې ټیک ته زه بخښی خو مصلحت ما ته په دې کې ښکاري نه دیدم بسې کې آبې سر چشمه خرد دیدم بس ایک آبی سر چشمه خرد چو بیش تر آمد شتر و بار ببرد ما لیدلی دي ډېر واري چې هغه اوبه دې سر دي چشمې وړې چې کله زیاتې راسي نو اوښ هم یوسي او ورسره بوج هم یوسي یعنې لږ شي نه بیا کله ډېر توان جوړېږي ګوره دا خو تاسو تاسې معمولي خبره ښکاري چې خو یو کس ته پکې پرېږدې نو دا خو به څه تاوان نه جوړوي کله یو نه بیا دنیا چې سي غوبل به درته جوړ شي تل جمله سادی سے وایي چې ډېره خبره نه درته اوږدوم د جمعرات ورځ ده حاصله خلاصه د خبرې دا ده پسر را به ناز و نعمت براوردن هغه بچي لره په ناز و نعمت باندې راوړ او خلاص یې کړ و استاد ادیب را به تربیت او نصب کردن او یو خو ادب هم استاد تربیت دپاره مقرر کړ تا حسن خطاب دا چې ښه تکلم و رد د جواب او رد کول د جوابونو سوال جواب او دا خبرې ورو شئ و آداب خدمت ملوکش درامختن او آداب د خدمت د بادشاهي او ورته ورته تعلیم کی و در نظر همګنا پسند آمد او د ټولو په نظر کې ښه راغی ځکه چې سم مقصد دا دی چې داسې خامخا انساني فطرت ته هر چا ته مقصد دا دی چې اوس ګل خوږي په بل هر چا ته ښه ښکارېده بارې وزیر اسماعیل او در حضرت سلطان سمه یې مې ګفته یو واري وزیر له هغه اخلاقو د ده نه په دربار د بادشاه کې څه قدر ویله چې بادشاه ودري ده کنه داسې با اخلاقه شوی ده او داسې شوی ده دا لګیا و چې تربیت عاقلان درو اثر کرده است او ورته ویلی چې تربیت عاقلانو په ده کې اثر کړی ده و جهل قدیم از جبلت او بدر برده او هغه مخکینی قدیم جهالت آل طبیعت چې دنه باره وتلی ده ملک را عظیمي څه خوند تبسم آمد بادشاه ته له دې خبرو نه خندا ورغله و ګفته ویې ویله بادشاه ډېر هوښیار بادشاه و عاقبت گرگ زاد گرگ شود عاقبت گرگ زاد گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود آخر آخر کار د لیو زوی لیو کېږي لیو زوی آخر بیا څه وي لیوی ګرچې با آدمي بزرګ شود اګر کا بنیادمانو سره چې ستر شي که کور کې وساتي خو لیو زوی بیا لیو کېږي قتلت شویحتی و فجعت قلبی و انت لشاتنا ابن الربیب شجی غزیت بدرها و غدرت فیها فمن انباک ان اباک زیب اذا کان اتباع اتباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب هغه کیسه صالح دو بری برآمد دوه کاله په دې حادثې باندې تېر شو طایفه او باشي محلت درو پیوستند هغه بدماشان دي هغه یو ګیرو دې بدماشانو دې هغه د دې محلې د سره الحاق وکړ ایا ملګرتیا یې سره جوړه شوله د ارامیانو ارامیانو سره و عقد موافقت بستان او غوټه دې ملګرتیا یې سره وتړله لاس یې سره وکړه چې بس تاسو مونږ به خبره سره وایي او ارامیتوبونه به کړو ډاکې ماکې دا به کړو تا به وقت فرصت وزیر و هر دو پسرش را بکش تا چې کله مو کمینده کړی چې کوم وزیر بچ کړی و هغه سره د دواړو زمنو دوه ماشومان بچي هغه سره یې چې د کشت مړی کړ و نعمت بی قیاس برداشت او چې څوره سامانونه وکنه خزانې د کور کې هغه یې درته یوړې و در مغاره دوزدا به جای پدر بنشیست او په هغه غار دی غلو چې د پلار په ځای باندې کېناست هلته کېناست یعنی مقصد دا دی چې داسې اعتماد نه ده پکار دی چې ډېر لوی نصیحت پروتنور تاسو ماشومان نه وي چې سړی درته چې کوي بیانوي وعاصي شد او عاصی شو یعنی مقصد باغی شو ملک دست تحسر به دندان گرفت بادشاه لاس چې حسرت دالته بیا مقصد په غاښونو چیچل و گفته ویلی شمشیر نکز آهین بد چون کند کسی شمشیر نکز آهین بد هلکه لږ خو ماته صبر کوه دې پکزي آهین بد چون کند کسی نا کس به تربیت نشود ای حکیم کس څوک کولای سي نه سړی د بدې اوسپینې نه د بېکاره اوسپینې نه به ښه توره څنګه جوړه کړي د دې پټرۍ اوسپینې دي نو دې نه ته اوس ښه ګانترۍ یا ښه توره ونه جوړوه نه ښې تورې خو چېرته د سوهانه د قیمتي فولادو د دغو نه چې کېږي جوړېږي ناکس نالایق سړی نا اهل سړی بد اصل سړی بد ذاتی سړی کمینه سړی دا ټولې معنې کولی شو نشود نه کېدای شي ای حکیم کس به تربیت په تعلیم سره نه کېږي ای حکیم ای هوښیاره کس نا اهل سړی په تربیت سره سړی کېږي نه کمینه سړی آ په تربیت که ډېر ورکې هغه خپل اخلاق آ پکې څه شي پراته وي باران ته وګوره که نه چې په لطافت کې طبیعت چې دی کې خلاف نسته ده باران څونه یو لطیف طبیعت لري او څونه یو مقصد دا دی چې خوندور چې وشي څنګه د ټول وطن صفا شي لیکن بیا هم هلته د قابلي قابل دارو مداری در باغ لاله رویدو در شور بوم خست په باغ کې ګلې لالا پیدا کوي نیکویی با بدا کردن چنان است ښه کول بدو خلکو سره دا داسې مثال ده که بد کردن بجای نیک مردا لکه ښو خلکو سره چې کوې بد کوې نو ولې دا خانان دا رامیان دي مونږ خلک بیا ورله ووټونه ورکوي دا ټولو خلکو سره بد څه کوي دو کوي دا ډاکې ماکې دا څوک کوي دا ډاکوګان دا ټول د خانانو سره د علاقې چې کوم مشران دي دغو سره ګرځي خلک بیا ورله څه کوي ووټونه یې مشران نه ورکوي ملایانو نه یې نه ورکوي دا چې عجیبون حالانکې دا ټولې ډاکې ماکې دا څه کوي نو چې دغسې ډاکوګانو دغو سره ښه کوي نو دا په نیکو خلکو باندې په غریبانو باندې څه کول دي دا ظلم کول دي او په هر حال صلاحیت ته به ګورې چې صلاحیت نی پکې نو بیا هسې په تربیت باندې زړه ورسره مه خوره په پوه شوې تا به ځناور کي او دی به مقصد دا چې سړی نه کړي ګرانو لفظ چې د کوم وروسته ده پسې دا په ضمې د الف سره ضمې د غین سره سکون د لام سره غل مش ضمې د الف ضمې د غین سکون د لام او بیا ضمې د میم غل مش سرهنگ زاده ای را دیدم بر در سرای اغلمش یو جمعدار یا سردار زوی لره جرنیل سپه سالار زوی لره ما ولید بردر سرای غلموش په دروازې دی هغه سرای دی غلموش بادشاه کې یعنې د ایخ په دربار کې که عقل و کیاست و فهم و فراست زاید الوصف داشت چې زیرکی او فهم او فراست عقل دانایی دای زاید الوصف لرله یعنی زایده دې شرح دې بیان نه لرله ډېر ورله خدای پاک عقلمندي ورکړې وه هم از عهد خردی آثار بزرگی در ناسیه او هویدا هم له زمانې د وړوکوالي نه آثار د بزرګي او د مشري په جبین د ده کې په ټنډې د ده کې ښکاره بالای سرش زهوش مندی بالای سرش زهوش مندی می تافت ستاره بلندی پورته په سر دې د باندې زه هوشمندي له هوښیاري نه می تافت زل کېدله چمکداره کېدله ستاره یې بلندي هغه ستوری د بلندي فی الجمله حاصل د خبرې دا ده مقبول نظر سلطان احمد منظور نظر او محبوب او مرغوب دی نظر د بادشاه راغی چې جمال صورت و معنا داشت ځکه چې جمال د صورت او معنا یې لرل یعنی حسن ظاهر او باطین دواړه یې لرل ظاهري هم ښایسته اعضا حد درجې په اعتدال کې او اخلاق هم بهترین نو بیا خو دا دواړه چې نو خامخا سړی مقصد د خلکو په نظر کې راځي و خیرتمندان گفتان او هوښیارانو ویلي دي توانګري به دل است نه به مال و بزرګي به عقل است نه به سال دا مشهوره مقوله د سعدي صاحب ده چې توانګري په زړه ده په مال نه ده کله به ډېر مال و دولت خو زړه به دې کېږي غریبي هر وخت به دې نشته چې که خوله به دې وازه نیولي او مقصد دا دی چې یو پیاز او شملو ته به ناست او کله به مقصد پیسې ډېرې نه وي خو زړه به دې مالداري نو رزق به دې خدای حسد یو حسد یو سره وکړ و بخیانتی متهم کردن او څه جرم او خیانت سره یې متهم که بدنامولو کوشش یې وکړ چې دی چې کو بدنام کو چې بادشاه خو ته مرتبه کمه شي ټول عمر حسد آزی فضل خلکو سره کېږي ان اهل الفضل قد حسدو اهل فضل سره حسد کېږي درد صاحب د یو شعر د لکو روپیو شعر ده کوشش یې دا وکړ چې څنګه یې چې بادشاه یې مړ کړي داسې یو عظیم خیانت کې ملوث کړ چې داسې ده کړي دي داسې یې حالانکې هېڅ و نه حسد دا عظیمه ګناه ده په مخ د ځمکې او په اسمانو کې اولنۍ ګناه دا حسد ده نو حسد دا د ګناهونو جړ لیدي جړ لیدي دا سړی ډېرو ګناهونو ته چې کې مجبور کړي دروغو ته بهتان ته تهمت ته او مقصد دشمني ته قتل و قتال ته دنیا شیانو ته حسد سړی چې کړي آ برنګ ګوره هغه چې کوم د شیطان ارامي هلته آدم علیه السلام سره څه وکړه حسد وکړه خلقتني من نار وخلقته من طین او مقصد دا دی چې هغه قابیل چې کوم دی حابیل سره څه وکړه حسد وکړه نو په مخ د مځکې اولنۍ ګناه حسد او په آسمانو کې اولنۍ ګناه حسد مصره لیکن خبره دا ده چې که ډېر څوک شیطنت کوي که نه چې کله دوست مهربان وي که نه نو هسې بې فایدې به شي لګیا وي هسې بې خلک به هر څه هر څه وایي خلک به هر څه هر څه وایي جانانه مه د چا مننه به منمه بیا ټیم ښه کېږي دشمن څه کند چون مهربان باشد دوست دشمن څه کولی شي چې کله دوست خپله مهرباني نو دشمن به څه وکړي هسې به ځان چې کي وسوځوي ملک پرسید بادشاه تپوس ونه وکړه که موجب خصم ایشان در حق تو چیست بادشاه ورته ویلي چې ټیک ته زه پېژنم چې دو تا سره هسې ضد کوي خو ته ما ته دا ووایه چې بچیه د دو تا سره ضد په څه باندې اخیر کوي گفت ده ورته ویلا در سایه دولت خداوندی دام ملکه هم گنارا راضی کردام حصوری دی بادشاهی دی بادشاہ چې همیشه دی ملک ته ده ټولو لره ما راضي کړي دي ټول ښه خوشحال ګرځوم سم سلام کلام او ښی او جی جناب مګر حسودان کې راځي نه میشوان مګر حاسدان او کینهګر خلک چې آ نه راضي کېږي الا بزوال نعمت من مګر په زوال د نعمت من آ به هله خوشحال شي چې مانه دا نعمت چې سزایل شي خو دا نعمت خو ځایلیږي نه ځکه چې تا بادشاهي دې همیشه وي نو چې تا بادشاهي همیشه وي دا نعمت په ما تر ژوندونه پورې نو دوباسې غریبان چې کوي سوځي دولت و اقبال خداوندی باقی باد دولت او اقبال دی بادشاه دی همیشه ای نو چا همیشه ای نو خود به خود به د مرتبه ما همیشه ای نو که زه دو ډېر لحاظ کوم خو دوی خو هغه خوشحالېږي چې ما د نعمت ظاهر شي خو ته ظاهر کړې نه نو وشي نو دو به دغسې غریبان چې کوي توانمی کی نیازار من درون کسی قطعی او جز به مرگ نتواروست توانمی که زه دا خبره کولای شو چې دا طاقت لره نی آزارم اندرون کسی چې زه و نه آزارم اندرون دی چا دا طاقت دا ما قوت کې ده چې د چا زړه ته تکلیف ور نه کړم نه زه خو هېڅ چا زړه ته تکلیف بادشاه قربانې څه نه ورکوم لیکن حسود را چې کنم نه په دې کینهګر باندې اخیر زه څه وکړم کوز خود برنج رسی او از خود برنج ده چې دی له خپل ځان نه په خپله باندې هسې په تکلیف کېده نو زه څه په وکړم او دا ورته ووایه بمیر مړ شه تا برهي ای حسود تا چې ته خلاص شې ای حاسده کی رنجیز چې دا حسد داسې رنج ده چې از مشقت او جز به مرګ نه توارو چې له تکلیف چې دی نه سوا د مرګ نه بیا خلاصېدل نشته حاسد سړی چې کله مړ شي بس هله ورنه خلاص شي که نه چې تر څو پورې چې چا دی ترقي ویني که نه د زړه په سوځي چا نو خپل لیون نه شي او په بل چا باندې زړه سوځي نو ټول عمر دی غریب په لمبو کې چې تېر کړي دا دونه بدترین چې دا مرض ده خدای پاک مونږ ونه ساتي ملکاتو رزیلو کې بدترینه ملکه رزیله عاطفه ده حسد او تعصب ده ټول عمر به ته په تکلیف کې هغه به هلکه ولې د بل چا په هغه دې نعمت کې ولې زه به د خپل څه ځان له که بل چا لس کورونه وران کړي نو ته خو سوري ته نه شوې خپل ځان له دوره جونګړه جوړ کړه خپل محنت وکړه همت وکړه نو خدای به درله څه چې کي درکړي بدبخته خلک کم قسمته خلک دا ډېر په شوق تمام سره دا خبره غواړي موږ بلاره هغه نیکبختو خلکو لره زوال د نعمت او د مرتبې دو دا غواړي چې څرنګه یي چې دا نیکبختو خلکو نه د مرتبه چې سي زایله شي بس دو ټول عمر خواهش په دو خواهش باندې تېر کړي ګر نه بیند بروز شب پر چشمه که نه ویني چېرته په ورځې باندې هغه چمګا دړوالې سترګې هغه اسمان مرغۍ چې ورته وایي هغه شپې چې ماښام راوځي سهار وخت یې که عامه څه دا ډېر خصوصیات دي هی زورجه فلانی دا ډینګ دی تاسو نور ویلي کتاب الحیوان بیا ګورو پسې نو دا که شپې نه ویني نه هغه ورځې نه ویني نو چشمه یې آفتاب را چې ګناه نو د لمر سترګې څه ګناه ده یعنی لمر څه ګناه کړې ده خو د سترګو کې څه ده قصور ده د سترګو کې څه ده قصور ده راست خواهی که رشتیار باندې وایې او رشتیار باندې غواړې نو زر سترګې خو د دا رنګې د شاپېرک تاسو ته خاطره کوی کنه زر سترګې خو دې د کور بهتر دا دی ړندې ښه دي چې آفتاب سي یا چې لمر چې سي تور شي نو اوس دې پره مونږ دا ووایو چې خدای لمر تور کړي نه لمر دې دغسې چمکدار یا دغسې دې خاطره خو د مقصد په زورونو سترګې خو دې چې ړندې خو لمر توروالی خو دې پره څوک نه غواړي تاسو په دې خبرې پوه خاپیرک ورته وایي طاهر ورته وایي چې خاپیرک په دې خبره څه پوهېږي خاپیرک په دې خبره څه پوهېږي پتنګان را جمع کېږي ولې رڼا ته ولې د خو رڼا سره چی تضادي او هغه خو چی ورسره علاقه یي د پتنګ کی خاطرک په دې خبره څه پوهېږي جمع کېږي پتنګان ولې رڼا ته دا د مینې کوم مقام د نه پوهېږم دا د مینې کوم مقام د نه پوهېږم نه چې ګېږي مې لاسونه اوس دعا ته ما طاهر خو ته له هر چا پټولې ما طاهر خو ته له هر چا پټولې یاره تا انګوش نما کړم هر چا ته به هر حال حکایت یکی راز ملوک عجم حکایت کنن که دست تطاول بر مال رعیت دراز کرده بود یو لرل بادشاهانو د عجمونو دا خبره حکایت کولی شي چې لاس یې د ظلم یې په مال دی رات باندې دراز کرده بود یعنی اوږد کړی او خلکو نه مالونه اخله ناجایز ټیکسونه اخله هړپ کوي و جور و اذیت آغاز او ظلم او اذیت شروع کړی او تا بجایې کې خلق از مکای د ظلمش به جهان برفتن دون حد ته ظلم ورسېده چې خلق له هغه ظلم د ده نه یعنې مکایدو هغه د چلونو د ظلم د ده نه به جهان برفتن آ مقصد دا چې آخوا دې خوا لاړل اطرافو ته او غربت اختیار کړ یعنې سفر اختیار کړ واز قربت جورش راه غربت گرفتند او له هغه سختی دې ظلم د ده نه لار او لار د سفر ونیوله څو رعیت ګم شد یا کم شد دواړه هغه شته نسخې کله چې رعیت کم شو ارتفاع ولایت نقصان پذیرفت نو حاصل او محصول یعنی هغه مدني د ولایت چې وه هغې نقصان مینده که خامخا هغه کم شي که نه مقصد دا دی چې حکومت ته کوم محصول راځومي هغې کښې کمی راشي و خزینته ماند او خزانه خالی پاتې شوه و دشمنا تمه کردن دشمنانو تمه وکړله و زور آوردند او زور یې راوړ چې څنګه یې چې د بادشاهي ونه ونیسو هر که فریاد رسی روز مصیبت خواهد هر کی فریاد رسی روز مصیبت خواهد گدر ایام سلامت بجوا مردی کوش بنده حلقه بگو بنده حلقه بگو سرن نوازی برود لطف کن لطف کی بی گانا شود حلقه بگوش هر که فریاد رسی روزی مصیبت خواهد کوم سړی چې یو فریاد رس په ورځې دې مصیبت غواړي تا چې دا خواهي شي چې د مصیبت په ورځې دې ما پر ادرس وي هلکه دا بند که چا سره ده ادرس په ورځې د مصیبت باندې غواړي ګو در ایامې سلامت به جوامردي کوش نور ته ووایه چې په ایامو د سلامتیا کې به جوامردي کوش په جوانمردي کې څه کوه په جوانمردي سره کوشش کوه چا سره موبایل یې ټول بلکل وا د رسې روزي مصیبت خواهد څوک چې فریاد رس په ورځې د مصیبت باندې غواړي ګو دغ سړي ته ووایه در ایامې سلامت په ایامو د سلامتیا کې به جوامردي کوش جوانمردي سره څه کوه کوشش کوو چې کله ته روغ یې نو ته خلکو سره سخاوت معامله کوه ځوانمردي معامله کوه نو د مصیبت په ورځې به تا هم خیرخواهان بیا وي بنده یې حلقه به ګوش بنده حلقه به ګوش هغه غلامان حلقه به ګوش مخکې به د غلامي نښه دا وه چې په غوږ کښې به یې څه وه داسې ډېډه غوندې اچولې وه دا به د غلامي نښه وه نو هغه غلامان چې وي هر نه نوازي که تې نوازي نه کوې او تې لحاظ نه کوې آ درنه تښتي لطف کن لطف کې بېګانه شود حلقه به ګوش مهرباني کوه مهرباني چې پردي خلق ته هم چې سي حلقه به ګوش غلامان شي باری در مجلس او کتاب شاهنامه می خواندند یو وری په مجلس کې د کتاب شاهنامه خلکو لوست دا یو کتاب د مشهور فردوسی تصنیف ته هغه خلکو لوست یعنی پړاو کاوی در زوال مملکت زهاک و عهد فریدون چې هغه کې دا مسله یعنی دا بحث پکې چېړ کړی و په زوال د مملکت زهاک کې چې زهاک بادشاه مملکت څنګه زایل شو و عهد فریدون او د فریدون بادشاه څنګه حکومت ورنه ونیوی وزیر ملک را پرسید وزیر له بادشاه نه تپوس وکړ چې هېڅ تما دانستان چې تا ته څه معلوم دي چې فریدون کې گنج و ملک و حشم نه داشت چې فریدون بادشاه چې خزانه او بادشاهي او لشکر یې نه لرلې څه ګناه مملکت برو مقرر شو څنګه حکومت په دمانې مقرر شو او زحاق نه حکومت واخیست گفت بادشاه ورته ویله چنانکه شنیدی لکه څنګه چې تا ته معلومه ده تا اورېدلي دي ای وزیره خلقې برو به تعصب ګیر دا مدن څه خلق په ده سره یعنی په دې فریدون سره په تقویت سره اعانت سره جمع شو و تقویت کردن د دې ده تقویت یې وکړه او ایک سره یې زید وساته بادشاهي یاب ځکه دې فریدون بادشاهي مینده کړه گفت وزیر و تویلا ای ملک ای بادشاہ چونګیر دا مدن خلق موجب بادشاهی کله چې جمع کېدل د خلکو دا سبب د بادشاهی ده چې خلک په سریف جمع شي نو دا سبب د بادشاهی ده تو خلق را برای چې پریشان می کنی بیا ته خلق ولې ازاروې مګر صرف بادشاهي کردن نداري شاید خیال دې بادشاهي کولو نه لرې ته بیا خو دې بادشاهي کولو خیال نسته نو بادشاهي خو په دې باندې دارو مدار ده چې خلک درنه خوشحالي خو ته به بادشاهي چې خلک درنه خفه خو بیا به درله ووټونه هم درکوي بس بیا به بادشاه نه یې ہما بے کہ لشکر بجا پر وری ہما بے کہ لشکر بجا پر وری که سلطان به لشکر کند سروری هم هغه شدا که لشکر په روح سره ساتې تو یعنی ښه محبت تام سره به لشکر چې کای ساتې دونه به ورسره احسانات و معاملې کوي ښه دي چې سلطان به لشکر کند سروري ځکه چې بادشاه د لشکر د وجې نه سرداري کوي بادشاه چې سرداري کوي خو د چا د وجې نه لشکر د وجې نه ملک ګوف بادشاه ورته وویله موجب ګردامدن سپاه و رعیت و لشکر څه باشد نو سبب دی جمع کېدلو د سپیانو او رعیت او د لشکر به بیا څه وي څنګه خلک را جمع که په ځان باندې ګوس وزیر وتویله بادشاه را کرم باید بادشاه پر احسانات پکار دي تا بدو ګرداین تا چې خلک د باندې جمع کېږي و رحمت او بادشاه ته نرمي پکار ده تا در پناه دولتش ایمن نشینن تا چې خلک په سوري د دولت کې د کې په قرار سره کښېني و ترا این هر دونست اتا لردغ دو که یونستا نه ظالمه نه ته رحمدینی نه تا پر سخاوت ته یو نشته نکند جور پیش سلطانی کی نیاید زی گرگ چوپانی بادشاہی کی طرح ظلم فگن پای دیوار ملک خیش بکن نکند جور پیش سلطانی نکوی دی ظلم طریقہ بادشاہ بادشاہ سره دی ظلم طریقې مناسب ندی کی نیاید زی گرگ چوپانی زکه چې نه رادرمی له شرمخ نه چوپانی یعنی مقصد دا چې چوکیداری شرمخ چا دی ګډو بیزو چوکیدار مقرر کړی ده نه بادشاهي کې ظلم بادشاهي کې طرح ظلم فګان هغه یو بادشاه چې طریقه او رسم و رواج د ظلم یې کېښود پای دیوارې ملک خېش بکان نو خپې د دیواله د ملک خپلې وکیندلې د د خپل ملک دیواله خپې چکړې آی وکیندلې هغه بد نصیبه وزې وي او که ګډې بیزې ته مونږ خلک وزې وایي هغه هغه بد نصیبه بیزې وي او که ګډې چې لیوه یې څوکیدار شي حالې څه شي چې لېوه یې څوکیدار شي حال یې څه شي دا تپوس له سپېرو غنو څخه مه کړه دا تپوس له سپېرو غنو څخه مه کړه چې شبنم ته ګل انګار شي حال یې څه شي او دا تپوس دا تپوس چېرې ښاغلي دا تپوس دا تپوس چېرې ښاغلي سړي نه وکړه نه دا سړي وکړه دا تپوس ته له ښاغلي سړي وکړه چې زمری چېرې ایثار شي حال یې څه شي چې زمری بادشاه لره هغه نصیحت دی وزیر موافق وزیر موافق چې سم موافق وزیر هغه د دو طبع مخالف سره موافق وزیر ناصح و الموافق طبع مخالف نیامد بادشاه لره پند دی هغه وزیر داسې وزیر چې ناصح و موافق طبع مخالف نیامد هغه موافق او برابر د طبع مخالف د دنه راغی د خو طبیعت کې سرکشي هغه پرته وه که نه نو دته هغه نصیحت کې وزیر ناصح هغه نصیحت مقصد دا چې اثر نه په وکړه دته الټه مقصد دا دی چې غوسه وروښتله و روی از سخن از در هم کشید او مخې له خبرې ځنه واړه و به زندان فرستاد او جیلخانې ته یې واستاو و بسې برني احمد ډېره موده نه وه وتلی که بني عمان سلطان چې هغه بني عمان سلطان هغه تره زامن دي تربوران دي سلطان چې و بادشاه په منازعت برخاستند هغه په مقابلې کې وتر پورته شو و به مقاومت لشکر آراستند مقابلې دپاره یې لشکرو ته برابر کړ و ملک و ملک یې پې درخواستند د خپل پلار بادشاه نیسه یې ورنه وغوښتله چې مونږ پلار یې سره کوه قومي امتیاز داسې ستاولي این بجا رسیده بودن هغه قوم چې له لاس چې ظلم د دنا په روح سره رسېدلي وو یعنې ډېر تنګ شوي وو و پریشان شو دا پریشان شوي وو بریشا ګرد آمدن هغه هم تر زامنو سره جمع شو افوجانه څو پوره جرنیلان ورسره شو دې طرف ته ورته واوښتل کمانډران و تقویت کردن او د هغو مضبوطی یې وکړه تعمل کړ تصرف یې بدر رفت تاسې بادشاهي له قبضې د ده نه لاړله بادشاهي ونه واخېسته ښه یې وغربه او اخر یې بیا مړ کړ دوست دارک دوستان دي د په ورځې د سختي باندې به دشمنان زورور دي دوی با رعیت صلح کن رعیت سره صلح وکړه و جنګ خصمه من نسي له جنګ دی له جنګ د دشمن نه بیا بې خوفه کښېنه ځکه چې شاه انشا عادل لره رعیت دا لشکر وي ټول قوم بیا لشکر غوندې وي هر یو سړی مس مخي نښلي او د دشمن سره چې کوي جنګ کوي غم زیر دستا بخور زینهار غمی زیر دستا بخورزی نهار بترس از زبردست تی روزگار غم دی زیر دستانو اخرا اخیارا خبردار غم دی زیر دستانو اخرا یعنی عاجزانو غم کوا زینهار خامخا خبردار البته بترس از زبردستی روزگار وډار شه له زبردستی او غلبې د زمانې نه هغه نه وډار شه داسې حالات په درمان راولي بادشاه با غلام عجمی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را ندیده بود یو بادشاه سره د یو غلام عجمی په کشتۍ کې ناست و سوار سو و غلام دیگر دریا را ندیده بود هغه غلام داسې و چې بیا یې چیرې دریاب لیدلی نه او نه دریاب چې سفر کړی و غالبا مروتو علاقې به ځکه چې مروتو علاقې کې اوس مقصد په سو کې تقریبا ننانوي فیصد خلک داسې دي چې هغه په بش دریاب نه لیدلی ده که چېرته سفر غریبانو کړی یا خو بله ده او نه کښتۍ کې چې دي سواره شوي دي اوس سره بند کې به ډېر داسې هغه یي که نه بوډاګان به یي چې هغه ته ته وتوایي چې کښتۍ یا داسې هغه به کښتۍ نام به یې اورېدلی غریبانو چېرته وخته د ادم خان به میروخان به کیسېګانې به یې کولې که نه نو چېرته به یې نام پکې ته د کښتۍ اورېدلی اله ملایانو نه وپوښتې چې نوح علیه السلام دغسې کښتۍ جوړوله نور به یې کښتۍ لیدلې نه وي تقریبا ځوان چې اسی فیصد خو به داسې وي چې د کښتۍ به یې لیدلې نه وي چې د کښتۍ څنګه یو شی وي نو دغسې امروتو علاقې به و نو دریاب ته بیا دی غریب تللی و کښتۍ کې سور شوی نو سم شور یې درته جوړ کړ و محنت کشتی نیازموده سختی دی کشتی نوازمیلی گریا و زاری آغاز نهاد جړا او زاری یې درته شروع کړه او نارې سورې دي که یې که نه کښتۍ کې ولرزه بر اندامه شو استاد او ردا کپدا آ په اندامو د ده باندې چښتله پرېوتله ملک را عیش ازو منغس بود بادشاه لره زندګي له دنه ترخه وه بادشاه ویله چې عیش لکه یو ماشوم چې کله په دې موټر کې ژاړي که نه په دې ډبې کې څونه سړي ته تکلیف یې یو غوغا یې ایسېږي ولی بادشاہ لدن زندگی ترخوا که طبع نازک را تحمل امثال این صورت نبندد ځکه چې طبیعت نازک لره برداشت چې امثالو د دې دا نشي کېدلی یو نازک طبیعت خلک داسې شور غوغا چېرته برداشت کولی شي و چاره ندانستان بل طرف ته علاج هم نه ورله ورته چې اوس څه چل په وکړو منځ دریاب ده شنیدم باباجي وایي چې ما دا خبره اورېدلې ده کې حکیمې دره کشتی بود چې یو هوښیار سړی په دې کشتۍ کې و ملک را گفت بادشاہ ته ورته ویله اگر فرما دیهی که چې ته په حکم وکې من او را به طریقې خاموش ګردانم زه به دی په څه طریقې سره درته غلی کړم گفت بادشاہ ورته ویله غایت لطف و کرم باشد ډېره مهرباني به دي یاره که غلی دې که که نه ډېره شکریه به دي دی فرمود د حکیم حکم وکړ نورو کسانو ته یې ویله تا غلام را به دریا انداختن چې د غلام دریاب ته ورکوز کړو وردیب وکړو نو دریاب ته یې درته ور واچوم ښه دی چند نوبت غوطه خورد څو واري خو یې غوپې درته پکې وخوړلې نارې یې وکړې وایي وایي ډېرې کلاسې ته مې نارې یې وکړې اچي ګټي کې کلاسې دا ازا پس مو یش ګرستان ایغه نه بعد یې بیا داسې له ویښتانو ونیوې د سر نه و پیش کشتی آوردن او کشتی ته یې چکه کشتی پر ادا سر وچکاوراې و بدو دس در سکانی کشتی آویخت په دواړو لاسونو سره په هغه وروستو حصې دي کښتۍ دنباله ورته وایي هغه وروستو کښتۍ باندې داسې اسای نه داسې کک یا داسې کوکي که نه دا یې هغه سټیرینګ غوندې چل پکې خو د کښتۍ سټیرینګ کي او وروستو یي نو دغه دنباله یې داسې ټینګه ونیوله در سکانې کښتي آوېښت په هغه دنبالې د کښتۍ پورې چې څه ځوړند شو دوی ساکنان د کښتۍ اخیستې ده خو دا معنا سمه سمون نه خوري خوند نه کوي استادي تشریح دغه ما ته چې په هغه دنبالې د کښتۍ پورې چې څه ځوړند شو چون برآمد کله چې بیا پورته وتر وښځه او کښتۍ ته سمه وخاته بګوشا بنشست په یو ګوټ کې غلی کېناسته په قلاره چوپ چاپ و قرار یا قراره یې مینده کړو ملک را عجب آمد بادشاه ته تعجب ورغی چې نه داسې چل وشو پرسید بادشاه تپوس وکړه هغه حکیم نه که حکمت څه بود چې په دې کې اخر څه حکمت او څه فلسفه وه که نه گفت هغه حکیم ورته ویله او از اول محنت غرق شدن ندیده بود دل اول نه محنت او سختی د غرقېدلو نه ولیدلې ده ته دا پته نه وه چې د غرقېدل څونه سخت, سخت کار ده چې سړی غرقېږي که نه څونه لوی تکلیف وي دا سختي ده ته په اسانه وه او دا قاعده ده کلیه و قدر سلامتی کشتی ندانسته او قدر د سلامتیا د کشتۍ ده ته معلوم نه و چې نغده کشتۍ خو د سلامتیا دی د غرقېدانه به په دې کښې بچ کېږي دا خو د جړا ځای نه ده او دا قاعده کلیه ده و همچنی قدر عافیت کسی داند که به مصیبت گرفتار آید هم دقشان قدر دی عافیت او دی سلامتیا هیڅ چا ته پته لګي چې کله په مصیبت باندې چې سي ګرفتار شي او بیا هغ مصیبت نه خلاصای مینده کي پس ده ته د خپل سلامتیا پته ولګي اوس د خپو دونه قدر پته نه درته لګي خدای دې نه وکړي چې یوه خپه دې ګوډه شي ما ته یا څه شي که نه دلته به بیا تا ته پته ولګي بیا چې جوړې شي بیا به تا ته هغه سلامتیا قدر پته لګي دا څه خبره ده لکه ته وګوره که نه ای سیر تورا نانی جوی خوش ننماید ای سیر تورا نانی جوی خوش ننماید معشوق منستا کی بنزدی کی تو زشتست ای مړی خېټې والا چې څو یو سړی د چرګانو او د پولاونو او د غوښو مور شوی تورا نانی جوی خوش ننماید تا ته هغه روټۍ د اوربشو آ ښه نه ښکاري څه رښتې وایي چې ښه سړی مړه خېټې باندې وي که نه ښه مړ شوی او د ښه خوراکونو او څوک د اوربشو مړۍ در سره مخته کړي که نه که یې به ونه درځي چې که نه داسې معشوق من ستا کې بد لیکن معشوق د ما هغه ده چې په نیز د تا بد ده ته یو وږي سړي ته دا هغه که نو آ بعینهي د ده څه ده دا وچه روټۍ بیا بعینهي د ده معشوقه ګڼله شي او یخته داسې مزه ورکوي که نه چې تا ښه مړۍ خوړلي او بس چېرته صحبت ته تللی دا چا درله دعوت کړی یا څه او ملګري دې هغه فقیره په دې ډالو کې اچولي ته رښتې وایه خوري یې که نه څه وایه چې دا څنګه خوري داسې به درته ښکاري که نه تا خو به زړه ونرسېږېږي ولې تا خو به ښه مړ شوی او هغه ته دا داسې وي چې سم معشوق غوندې حیثیت ورخوا ته لري داسې غټې غټې مقصد دا دی چې هغه شوړې ولي تاسو پوه شو ښه جي لکه دې ته وګوره که نه هسې بیا مثال یو خارجي در کوم جنت ده که نه ده او که دوزخي سړی دی اول جنت یې راندرېدلی اعراف ته یې روښځاو دی به وایي چې که هغه جنت څه ده دغه ده لکه هسې مثال په طور باندې یو سړی ده بلکل بجلي یې نه دي لیدلي پنکیا یې نه ده لیدلی د سره باندې هغه پله د دغو علاقو ده اسماعیل اوس ایله پر اوس کال بجلۍ ورالې کابل کال وشي مونږ علاقو کې ډېرو ځایونو کې لا اوسه پورې بجلي نه شته او هغه مو چې موسي وزیران لا څه شی وایي هغه ورنه جوړو کشمیر کشمیر مرته جوړو خدای مو غرق که بجلیر ته راوړو د څکلو اوبه تاسو موږ ته کشمیر جوړو اوس هغه بیا سلیم سیف الله ده که څه بلا سړی ده چې وزیر بیان یې ورکړی چې داسې به زه یو مثالي هغه جوړ کړم فلانی به جوړ کړم مثالي مر ته جوړ غیر مثالي ته جوړ کړم چې چېرته اوبه مو د څکلو یي او کم سې کم بجلي نو هغه غریبانو ته اوس بجلي ورغی اوس مقصد دا چې هغه پنکه یې وویني که نه پنکه نو دی به وایي چې که هغه ایرکنډیشن دغه ده که نه دی به وایي چې داسې شی و چې کله به یې مخ دا لیکه درته کله به یې درته دا لیکه هوا به یې درمانې واله دونه به یو تعجب ورته ښکاري لیکن که اوس یو سړی اسلام آباد نه راوسته که نه هغه د پنکي ته کېنوه د ایرکنډیشنانو هلک ته هغه به وایي څه جهنم ته یې راوسته نه دا ځه نو دا خو مقصد دا دی چې په دې تفاوت سره دا فرق چې وي دا موجود نو دلته خو دا پته نه وایي چې کښتۍ د سلامتیا ځای ده چې غوپي ووالي که نه کښتۍ ته راوښه ده په قلاره باندې کېناست پاري سره وایي چې که بیا نه په پوهېږې بیا په د بل مثال خو به پوهېږې که نه فرقست میا نیا کی یارش در بر فرقست میا نیا کی یارش در بر با آنکی دو چشم انتظارش بر در فرق دا خو مابین د ایک سړي کې چې محبوب د ده آ په کنارې کې وي په غېږې کې یو سړی د وصال ورته چې ده میسر ده نو د دغ سړي ته رښتیا ووایه سړی سړي چې د دغ سړي په مابینس کې او د ایغ سړي په مابینس کې با آن کې دو چشم انتظارش بردر چې دواړه سترګې د ده د دواړه سترګې د دواړه سترګې د ده انتظار د محبوب باندې چې په دروازې تړلي ته رښتیا وایه دې کې فرق که نه چې هلته کش کېږي دی ورځي چې که خیر وراغی واده یې سره کړې وه کړې یې وعده وه د راتلو نن د فاني سره کړې یې وعده وه د راتلو نن د فاني سره وخت چې کله راغی د سبا بنه یې جوړه کړه شیخ کې نور طاقت د ګل روښانو د کتو نه و کېناسته په ګوټ کې د تقوا بنه یې جوړه کړه وظیفې یې شروع کړې او لاړم جومات ته چې نن ښه حسن وګورم او لاس یې په مخ کېښود د دعا بنه یې جوړه کړه لاس یې ورسره کړي د قتیل د زخمي زړه په خونې لاس دا اصل کې د کتیل وال شعر ده په فارسي کې نو هغه فاني صاحب په اردو کې څه ده ترجمه کړی ده په اشعارو کې بیا به یې درته ووایم کله دوه سره به بېلفظهي درته وایم لاس یې وسره کړي د کتیل د زخمي زړه په خون څنګه د نکرزو د حنا بنه یې جوړه کړه او کړې یې واده وه د راتلو نن د فاني سره وخت چې کله راغی د سبا بنه جوړ نو اوس یو سړی د دغه انتظار باندې ده په دروازې به چې اوس راځي اوس راځي نو دغ سړي او د ایخ سړي په مابینځ کې فرق شته که نه شته بلا شی څه ده فرق ده حکایت یکی از ملوک عجم رنجور بود یو له بادشاهانو د عجمو نه بیمار و در حالت پیری په حالت د بوډاوالي کې و امید زندګاني کته کرده او امید د زندګي یې کته کړی و دونه بیمار و چې سم مرګ ته ورنږدې و چې سوارې از در درآمد چې یو سوار له دروازې نه راغی و بشارت داد او ده ته یې زیری ورکړ چې فلان العرب دولتي خداوند بکشادیم چې فلانۍ کیله هغه په هغه دولت او په اقبال او په هغه سعادتمندي د بادشاه سره مونږ فتح کړه و دشمنان اسیر آمدن او ټول دشمنان مو قیدیان راوستل و سپاه رعیت آ طرف او سپیان او